او عمل نامه به مخ تک کې خو دې شي په دغه وخت کې به ته ووینې چې مجرمان خلک به د خپل ژوند د عمل نامې نه یریږي او وای به چې هاي زمونږ کم بختی دا څنګه عمل نامه ده چې زمونږ یو وړوکې او لوی عمل داسې نه دی پاتې شوی چې هغه پدې کې لیکل شوی نه دی سچ هغه کړي وو هغه ټول بخپل مخ ته حاضر بیا مومي او ستارب په هیچا یو زره ظلم نه کوي